د دین ښکلي ښکلي مسایل بیانیږي بیا پکې د امن و امان مسلې راللې چې کم خلک په امن کې خلل پیدا کوي راوی نیسي او د پاسه پې وګرځي او داسې سزا وله ورکړي چې بیا څوک بدامني نه کوي خاص کر دا لارې څوک شو کوي اوس سوال دا دی چې ربه دا حالات به زمونږ څنګه درست کیږي دا په دې علاقه کې دا غلاګانې دا ډاکې دا بدامنې دا به څنګه ختمیږي وی د دې دپاره ښایسته علاج تقوا دی دوستانو ځان کې تقوا پیدا کې نو تاسو به سوال وکړئ چې تقوا ځان کې څنګه پیدا کو وی کوشش وکړئ خپل رب ته ځان نږدې کې کوشش وکړئ خپل رب ته ځان نږدې کې نو بیا به تاسو وایئ چې خپل رب ته چې موږ نږدې کیږو نو په کومه طریقه به نږدې کیږو وایي په طریقه د اعمالو دا کم اعمال چې هغه د کولو اعمال دي یا کم چې هغه ځان ساتل دي مثلا ځینې کارونه دي د هغې نه به ځان ساتې زنا نه به ځان ساتې حرامو نه به ځان ساتې په دقې اعمالو به تاسو الله ته نږدې کیږي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو ای ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ ای مؤمنانو ایمان والو د الله نه ویریږئ په زړونو کې تقوا پیدا کې چې کم کارونه د کولو وي هغه وکړئ چې کم کارونه د نه کولو وي هغې نه ځان وساتئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو تاسو او یریږئ د الله نه ما وی تقوا نه ده په تقوا کې چې کم خیر برکت دی که نه نوروره په بل څه کې دونه نشته دی د غون قرآن مجید خلاصه هم دقه د تقوا وابتغو الیه الوسیلته دویم حکم تاسو طلب وکې الله ته د وسیلې وابتغو تاسو طلب وکئ الیه الوسیلته دې الله ته د وسیلې الله ته د وسیلې دغه وکې دلته د وسیلې معنی کوي اعمال صالحه وابتغو تاسو طلب وکئ الیه دی الله ته الوسیلته د نږدېوالي او د اعمال صالحه وسیله په سین سره د دوو شیینو نږدې کېدل خو په طریقه د محبت او د رغبت دی ته وایي دوه شیینه سره یوځای کیږي خو سره خپلو کې مینه وي د مینې او د محبت د وجې نه چې دوه شینه سره یو ځای کیږي نو دې ته وسیله وي لکه تاسو کې کور کې ګورئ وړوکي بچې مور ته را یوځای شي که نه شي خو د دې ماشوم د مور سره څونه مینه یا مور د خپل وړوکي بچي ته رانږدې شي ځان ته راته غې کیم کیدي دا نږدېوالي وي په طریقه د محبت نو وسیله هغې ته وایي چې دوه شینه سره یو ځای شي خو په منځ کې محبت او مینه یو په سواد سره د وسیله هغه عام دی دوه شینه چې سره یو ځای شي وصل چې ورته وایي که منځ کې مینه وي او که نی نو وب چون کې د وسیلې په معنا کې محبت پروت دی د دې وجنه په دیندارۍ کې چې ته ترقی کې په دې میدان کې منډه وې نو ګورې په اندازې د محبت بیخه چې ستا د قرآن مجید سره اوس قرآن ته ناست دی ستا د قرآن سره څونه مینه ده چې څونه دې مینه یي الله به هغومره اجر درکوي چې څونه دې ورسره محبت یي دونه به الله پویه درکوي داسې مثلا لاړ شي حج ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي دا حج به په تا څنګه اثر کوي دا عمره به په تا څنګه اثر کوي دا په اندازه د محبت چې ستا د دې اعمالو سره څونه محبت یي هلته چې ته لاړ شې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روضې مبارکې ته ودرېږي او ته ورته وایې السلام علیک یا رسول الله دا به څه وي په اندازه د محبت نو وابتغو تاسو طلب وکئ الیه دغې الله ته الوسیلته د نږدېوالي ما وی مراد د نږدېوالي نه څه دی اعمال صالحه او په اعمال صالحو په دغه کې وسیله کې غټه وسیله الله ته دغه د جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دا غټه وسیله ده وجاهدو تاسو جهادو کې او جنګیږي فی سبیله په لار دغه کې د الله نه ویریږئ او الله ته چې دی طلب وکړي د نږدېوالي د اعمال صالحو څه دپاره لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ دا به اتلسمه سپاره کې تاسو ته راشي فلاح فلاح دې ته وایي چې مرادونه دې پوره شي او د خطرونه محفوظ شي دا فلاح دی چې څونه د مرادونه یې هغه د الله د دغه کی پوره کی او چې څونه د خطرو شینه دي د هغې نه د الله محفوظ کی نو دا روره په څه کیږي په تقوا او الله ته په د نږدې کېدو لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ تخویب دی د کافرو دپاره ان الذین کفروا یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی دا کافران بدعمله لو ان لهم کچری شي د دوی دپاره لو ان لهم فرض کا کچری شي د دوی دپاره ما هغه څیزونه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول و مثله او په شان د دې معهود دې سره دا په دنیا کې چې دا څومره دي دا مالونه او دولتونه او جایدادونه دا د تمامی دنیا دا ټول شي نه د یو بنیادم شي او دونه وسره نورم شي او په ورځ د قیامت دی الله ته پیش کوي چې ربه دا واله خو ما پرېږده د ده نه به قبول نشي اول شته نه چرته یي خو فرض که ما وی کوي نو دغه به نشي قبول به نشي لیفتدو به چې دوی په بدل کې ورکی دغه لیفتدو به چې دوی په بدل کې ورکی دغه من عذاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت نه د قیامت د عذاب په بدل کې دا ورکی ما تقبل منهم قبول به نه کړی شي د دوی نه تاسو ته به راشي حدیث کې مشکات کې تاسو ویلی مو یو بنده به الله ځان ته رامخکې کی کافر ورته به وایي ای پلانیه چې دا تمامه دنیا ستا وي او دونه وسره نورم وي او نن مې درته ویلې وي چې دا دنیا راکه او زه به د عذاب نه خلاص کم راله به دې راکړې وي وی ربه دونه به مو سره نور هم یو ځای کړی وي او درکړی به مې وي وی یا بد نصیبه اوس څومره غټو خبرو ته تیارې په دنیا کې مې درته ویلي چې کلمه ووایه رسول پاک به څه وی قولو لا اله الا الله تفلحو کلمه دې نه ویله چې هغه اسان کار و نن دونه غټ چې هغه ځای د قبلېدو اوس چې بېځایه دی نو اوس دنیا هم ورکې او دونه نور هم ورکې وګورئ معلومیږي دا خبره دوستانو تقوا لوی دولت دی دا تقوا نه ده دا تقوا ذریعه د کامیابی ده په دې تقوا باندې به کامیابیږي او دا دنیا او چې دونه نور هم راوالي په هغې بیا هلته کې نه خلاصېږي او په تقوا خلاصېږي معلومیږي لوی شی دی ما تقبل قبول و نکړی شي دا دنیا منهم د دوی نه ولهم شته د هغوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک یریدون دوی به اراده کوي دا کافران چې په جهنم کې پراتی یریدون دوی به اراده کوي ان یخرجو چې دوی اوزي من النار د اور نه د اور نه د وتلو اراده به کوي وما هم نه به هغوی بخارجین وتونکي منها د هغې نه ولهم شته دی د هغوی دپاره عذاب مقیم عذاب همیشه بیا دی د امن و امان د خرابولو دپاره یو دی غله چې غلاګانې کوي دې سره هم امن و امان دغه شي سار به راشي دوکان به یې دله چې دی نو دغه کړي وهلي تاله به یې دله ماته کړي هر څه به یې دنه وړي دا به په قرضونو په هر څه باندې دا کار کړي دا هم بد امني ده هلکه چې غل غلا کړي او گرفتار شو نو د هغه له سزا ورکول پکار دي وسارقو غل سړی وسارقو غل سړی وسارقتو غله ښځه سرقه عربی کې غلا ته وی غلا غلا څه ته وی اغستل د مال د غیر په پټه طریقه خو د حفاظت د ځای نه اغشتل د مال د غیر په پټه طریقه خو د حفاظت د ځای نه چې هغه مال محفوظ وي د دې وجه نه که په جومات ته راننوتې او هغلته کې د کیړی ایښي دي د کیړو په ځای کې او چا د نه پټې کړې نو ټیک ده چې دا جرم دی خو سرقه نه ده ځکه چې کیړی دي د بل دی واغشتې خو هغه هلته محفوظې نه دي که نه په میدان کې پرتې دي نو د دې وجې نه سرقه څه ته وایي اخذ مال غیر اغشتل دي د مال د غیر خو خفیتا په پټه طریقه پټه ځکه ووې چې که په زورې والي نو هغه بیا خو خو ډاکه ده هغه نه او کم مال چې هغه محفوظ وي محفوظ دو قسمه دي یا په ځای محفوظي دکان دی کوټه کې دغه کړی دی تاله دی ورته اچولې ده کور دی کور نه رالی خو بار ګیټ ته دغه که تاله کو یا محفوظ په څوکیداری څوکیدار مثلا جیب کې د پیسې اچولي دي تالې دې نه دي ور اچولې هغلته د مال ایښی دی څوکیدار دی ورته کینولی دی او د غریب فکر بل پلو شو دنه دغه کړي او دی گرفتار شو نو دې ته سرقه وي د دې مسله څه ده چې د مال غلا کو او دا مال شرعي لس روپو ته رسی شرعي لس روپو ته او دا دغه پې ثابته شوه نو د هغه دپاره مسله دا ده چې دا لاس ته دقه ځای کې پرې کې دا څه د انساني حقوقو خلاف ورزي نه ده هلکه چې په دې ټول لنډي کوتل بازار, بازار کې امن راځي او ټول خلکو ته آرام رسیږي نو که د یو بیکاره سړي پکې لاس لاړو نو څه لاړ دی شي که نه چې دوی دوراني په دغه لاس باندې دی دغه کوي حملې کوي او د خلکو تالې ماتوي او خلک یې ټول پریشانه کړي دي نو خو پکار ده لاس ترې پرې کړي وسارقو غل سړی وسارقتو غله ښځه فقطعو تاسو پرې کړې ایدیهما لاسونه د دې دواړو اول ته لاس پرې کې مړوند کې بس پرېږي دی که چېرې داسې په علاقه کې غلاګانې ډېرې وي خلک نه سمېدل نو دا هم جایز دی دې ته سیاست وایي دا غا لاس پرې کړی راوالی په دې غاړه کې وله ورواچوي او داسې لږ وګرځوي او خلکو ته ووایه چې چا غلا وکړه که نه دا به د غي نه بیا خو دوی دغه وکړي پردی تعلیم ماتې کړي یا د خلکو نه موبایل دی والي نو فقطعو ایدیهما تاسو پرې کې لاسونه د دې دواړو جزاء د پاره د بدلې دا کار ولې وکړي جزاء د پاره د بدلې بما د هغې کسبه چې د دواړو کسب کړی دی د غله او غلې څه کسب کړی دی پردي مالونه یې غشتي دي او نکالا د پاره د عبرت من الله د طرفه د الله نه چې دا د نورو خلکو د پاره عبرت شي جزاء د پاره د بدلی بما د هغې کسبه چې د دواړو کسب کړی دی او نکالن د پاره د عبرت من الله د طرفه د الله نه والله عزیز الله غالب دی حکیم خاوند حکمت دی په خپل کارونو کې الکه دی ته داسې مه وایه چې دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده الله حکیم دی او وای کنه فعل الحکیم لا یخلو عن حکمه د حکیم کار د حکمت نه خالی نوی فمن تابا چا چې توبه وستا من بعد ظلمه پس د ظلم داغنه یو سړی د غل او غلاګانې کوي بیا چې دی الله دین طرف ته مخ راواړو او توبه وستا او خپل اعمال درست کړو کله نه کله الله فضل کوي زه تللی وم مخکې ورځو کې چارسدې ته یو مشهور غلو چې خلک به ترې تنګ وو هغه به ډاکې هم کولې شوکې به هم کولې غلاګانې به هم کولې او چې زه ورغلم اوږده ګیره او دا څلور ګوټي لمنې لاس کې تسبیح د ټولو نه اول جومات هلکه ولې نو یو دعا یې وکړه چې الله دی د پلانی چې دی نو جنت نصیب کی زما ژوند دې صحیح هغه دغه هلته یو سړی دی او هغه چېرته دعوت ورکړی و چې راځه مړه تبلیغ ته لاړ شو هغه پې یو چیله تیره کړې وه هغه چیلې د وجې نه هغه راغی اوږده ږیره د اول جومات کې ناست او داسې جړل دا دعا یې چې وکوله چې خدایه ما سره به څه کیږي نو فمن تابه چا چې توبه وویسته بعد ظلمه پس د ظلم د هغه نه تر اوسه پورې خو ظلمونه کول غلاګانې کولې خلکو ته خوب نشو کولی و اصلح او خپل عمل درست کو نو ګورې الله توبه قبلوي ښه فان الله یقینا الله یتوب علیه توبه قبلوي د هغه دومره ده چې د چا نه د غلاګانې کړي هغه مال ور واپس که ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی دی علم تعلم آیا تا ته معلومه نه ده ان الله چې یقینا الله له ملک السماوات خاص د هغه دپاره د حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې هغه خلکو له نجات هم ورکولی شي کامیابي او خلک هلاکولی هم شي یعذب من یشا الله عذاب ورکوي هغه چاته چې د هغه خوښه وشي نو الله چاله خوښه کیږي چې څوک بدعملی کوي او توبه نه وباسي ویغفر لمن یشا او الله بخشش کوي هغه چاته چې د هغه خوښه وشي الله چاته بخشش کوي چې په ناپوهتیا کې تې ګناه وشي او بیا د خپلې ګناه نه دی توبه وباسي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی په مغفرت هم قدرت لري او دارنګې په عذاب هم لري یا ایها الرس بیا الله خپل پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکوي یا ایها الرسول ای رسوله ای پیغمبره لا یحزنک الذین خپه دې نه کي تاله هغه خلک خپه دې نه کي تاله هغه خلک یسارعونه چې هغوی تیزي کوي فی الکفر په کفر کې په دې کفر کې او د کفر په دې کارونو په بدعملو کې د یو بل نه مخکې منډې وي یو زوړ د ځوان نه مخکي او ځوان د زوړ نه مخکي خپه دې نه کي تعالی هغه خلک چې هغه تیزي کوي فی الکفر په کارونو د کفر کې دا په کم کفر کې چې دی تیزي کوي دا دوه جماعتونه دي ښه دوه پاټۍ دي یو جماعت د منافقانو دی او یو جماعت چې دی هغه د یهودو دی من الذین چې دا هغه خلق دی دا یو ډله من الذین چې دا هغه خلق دی قالو چې هغوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی آمنا آمنا وی خو تش په خلی وی زړه کې ایمان نی بی افواههم په خپل خلو باندې دا بی افواههم براوالی د قالو سره ولګوې ښه وی دوی آمن نه ټکې خو پړې نه وی تش په خولې وی لکه د رسول الله زمانه کې نو عبدالله ابن ابی ابن سلول او د هغه ملګري ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی راوړی زړونو د هغوی په زړه کې ایمان نشته تش په خولې دا یو جماعت ومن الذین او د هغې خلکو نه دا دویم جماعت هادو چې هغوی یهود دي دا یهود چې دا بدعملی کوي په دوی خفه کېږمه سماعونه دوی غوږونه کېښودونکي دي للکذبې دروغو ته چې هغه منګړت کیسې او دا غلطې خبرې داسې ورته دا غوږ ایښي چې خوځي نه لکه نن سبا چډمتوبي او دا هغه بېدینه چې تاسو ته ډمې وایې د هغوی سندري داسې ورته غوږ ایښي او چې د دین خبري نو خو بس دغه علاقه کې خاص زه دا وایم په لنډي کوتل کې خاص خلک دي چې چرته د دین دغه یې راغونډی دوی پکې ناست دي نور نه راځي او چې ډمتوب شي بیا د یو بل نه مخکي اجلاګانو د غي بیا د یو بل نه مخکي نو سماعونه دوی غوږونه کې ښودونکي دي للکذبې دروغو ته سمه او چې رام شي که نه د پیغمبر مجلس ته راشي او دلته د پیغمبر خبرې ته غوږ کیدي نو د ځان د پویولو دپاره نه کوي دا چې راشي نو دلته سیډیانی سیډیان هغه خپلو یهودو سردارانو ته بیا د پیغمبر خبرې رسوي لکه اکثر د مدینې خلک به رالل منافقان د رسول الله مجلس کې به کېناستل او دا خبرې به بیا هغه د خیبر یهودو ته رسولې سماعونه دوی غوږونه کې ښودونکي دي خو لقوم آخرین د پاره د هغه قوم نورو هغه نور قوم سو لکه د خیبر خلک دا خیبر نه هغه بلو لم یاتوکا چې هغه نه دي راغلی تا ته د خیبر خلک تا ته نه دي راغلی خو د هغوی دپاره دا خلک راځي او دلته سیړیتوب کوي یو یحرفون الکلمه دوی بدلی د الله خبرې من بعد موادعه پس د هغه خپلو ځایونو نه دقسې د خیبر په علاقه کې یو سړی و او بله ښځه وه زینې وکړه خو دا دواړه داسې د دا لوی خاندان نه چې دا خبره یهودو ته راله چې پلانی او پلانی زنا کړې ده دلته پکې منځ کې رشوتونه وخوړلی شو اوس په فیصله نه کوي چې فیصله څه وکړو که غلطه فیصله کو خلک هم رانیسي که صحیح فیصله کو دغه د لوی خاندان خلک دي دا خاندان ولا خفه کیږي نو دوی یو څو کسه دا زناکار او دا زناکاره ښځه دا راولېږل مدینې ته او د مدینې یهودو ته ووی چې دا بوځی رسول الله له او که داسې اسان حکم یې وکړه اسانه مسله یې درته وکړه نو ویې منئ او که نه سخته مسله یې درته وکړه نو بیا یې مه منې هغه یهودو دا زناکار او دا زناکاره ښځه راوسته وی حضرت دوی زنا کړی ده دوی سره څه وکړو زمون قرآن مجید کې لا حکم نو نازل شوی وی ستاسو په تورات کې څه حکم دی منډه تورات راوړی چې تورات یې راوړو وی په تاسو کې لوی عالم کم یو دی نو دی ورته یو خو عبدالله ابن سوریه وی هغه وی راولې چې راوسته وی ته ووایه ده چې تورات د شروع کو دغه چې کوم ځای کې حکم و دی باندې هسې لاس کېښو په دې ځای تیر شو عبدالله ابن سلام چې د تورات ډیر لوی عالم و هغه وایي حضرت هغه ځای دا دی پرېښو نو رسول الله سلام ورته لاس اوچت که چې اوچت یې کاغه ده چې سړی یا ښځې زنا وکړه او شادي شوده نو فرجموهما نغې کې رجمې کې خیر بس رسول الله حکم وکړو چې راوینی سي دا بقی نه دی بقی دې سره داسې مخې ته میدانی و دې ته بیا ټول بقی وي دلته بس بوتله او دغه یې کړل هغه یې رجم کړو نو هغه مسله کوي یقولون دا ویو دا سرداران د خپلو کشرانو ته وایي چې منډه ده دې مسلې تپوس ترې وکړې ان اوتیتم که چېرې درکړی شوه تاسو ته هذا دا خبره مثلا دسې دسې درته ووي او لږه خبره یې درته اسانه وکړه فخذوه نو تاسو عمل وکړئ په هغې وان لم تؤتوه او که چېرې تاسو ته در نه کړی شوه دا خبره اسانه مسله یې درته ونه کړه داسې د رجم خبره یې وکړه نو فاحذرو تاسو ترې ځان وساتئ اوس خدای دې په خیر که نو دا مسله ده چې ته وایې منډه شریعت کوو خو که داسې داسې شریعت کوو او که داسې داسې نی نو بیا جرګه کوو نو دا ایمان دی ومن یرد الله او هر هغه څوک چې الله اراده وکړي فتنته د ګمراهۍ د هغه فلن تملک له نو ته به هېڅکله قدرت نه لرې د هغه دپاره من الله د الله نه شیئه د څه شي اولئک الذین دا هغه خلک دي لم یرد الله چې اراده نه ده کړې الله ان یطهر قلوبهم چې الله پاک کړي د دې بېمانۍ نه او د دې منافقت نه زړونه د هغوی لهم شته دی د دوی دپاره فی دنیا په دنیا کې خزیون شرمندګي ګوره د خیبر یهودو څنګه شرمنده شو ولهم شته دی د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې عذابون عظیم عذاب لوی دا بدعمله دي یهود او د دې غټه بدعملي څه ده سماعونه دوی غوږونه کې ښودونکي دي للکذب دروغو ته چې حق خبري هغې ته غوږ نږدي دروغ او پروپیګنډې او هسې دې ته غوږونه کیښودونکي او خوراک مسلمان خوراک پاک خوراک مسلمان د بل شي نه دونه نه یریږي لکه څونه چې د حرامو نه یریږي لیکن یهودو اکالونه دوی خوړونکي دي اکالونه خوړونکي دي لسحت د حرامو سحت حرامو ته وایي او هغه خاص کر هغه حرام چې سړی اخلي او سرټیټ یې اخلي سرټیټ یې لکه پخوا اوس خو نه پخوا به چې زه ژوندی وم چې زه ماشوم وم دا به رشوت به خلکو اخیسته خو داسې سر به یې ټیټ او پټ دا به یې اخیسته یو خبره خوا کتل اوس خو داسې شو چې ټول دنه غواړي په زور نو اکالونه خوړونکي دي لسحت د حرامو زه بس دی ښه ده اوس څه بله مسله ده وصلى الله تعالى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 وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زموږ الله په خپلو بچو په خپلو کشرانو خوشحاله کړي الله ورته په حلال کاروبار کې خیر ورکړي برکت ورکی د زړه سکون اطمینان الله سره زمونږ نصیب وګرځي الله د هر قسم پریشانو د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د الله پاک تمام اهل اسلام سونه بیماران دی الله وته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي دا کم حالات نن دي ډیر سخت حالات دي معاشي دا دعا وکړئ چې الله پاک د دې سختي زموږ راوالي او په اسانتیا باندې بدل کړي دا غریبي مشکلات الله راوالي په خوشحالۍ باندې الله بدل کړي وصلی الله تعالی